قوم ته تورات وړاندې کړ بني اسرائیل حیلګر خلکو چلولیانو وی زمنګ به یقین څنګه راشي چې دا د الله کتاب دی ممکنه ده چې د ځانه دې لیکلي وي او موږ ته دې راوړي وي چې دا د الله کتاب دی موسی علیه السلام دوی ته اطمینان ورکولو دپاره الله نه سوال کړی او الله سوال قبول کړ وې دې قوم کې او یا کسان منتخب کو کوه تور ته راولا الله به سره په خپل خبرې وکړي یقین به دوی راشي موسی علیه السلام او یا کسا انتخاب یې وکړو کوه تور ته لاړل د وعده مطابق د خلکو په خپل غوږونو د الله خبرې مبارکې واورېدې دا حجت پوره شو نو دوی وویل موږ ته څه پته لګي چې دا د الله خبرې دي یا د بل چا خبرې شاید چې د غر په شا څوک ولاړ خبرې کوي او ته وایې چې دا خدای خبرې کوي من سره خدای مخامخ ووایا حتی نر الله جهرتا راته مخامخ که چې من پوه شو چې دا خدای دی او خبرې را سره کوي نو د خدای لیدل په دې دنیا کې ګرانه ده موسی علیه السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر هغه رب ارني انظر الیک وته لن ترانی دې منشي عام سړی به څه ویني چې پیغمبر لیدل نشي کولی نو د عامو خلکو به څه جرأت وي چې دوی به لیدل وکړي دا سوال د بې ادبۍ و بس په دوی باندې خدای پاک تندر را خلاص او یا کسانو په ځای باندې مړه شو سورة بقره کې لفظ د صاعقې راغلی دی فاخذتهم الصاعقه او دې دې کې رجفتن راغلی دی نو صاعقه تندر ته وایي او رجفه زلزلې ته وایي ممکنه ده دواړه به پرې راغلي هم به لاندې زلزله راغلې وي هم به د بره د تندر را پروتې وي به هر حال دا اویا لیډران مړ شو موسی علیه السلام په دې واقعه باندې ډېر زیات غمجن شو اول خو د دې وجې چې دا د قوم لیډرانو او دویم موسی علیه السلام وایي چې قوم ته لار شمه څه جواب به ورکوم هغوی به را باندې دا تهمت ولګوي چې موسی علیه السلام دې مرګ له بوتلي او د دې تهمت نه رسو شاید چې قوم مخالف شي او د موسی علیه السلام نه د خپلو مړو بدل واخلي نو الله پاک ته عرض کوي چې پروردګاره پوهېږم په دې چې دې واقعه کې هلاکت مقصد نه دی امتحان مقصد دی او که هلاکت مقصد وي نو د دې نه مخکې ډېر واقعات شوي چې هغې کې به دې هلاک کړي فرعون سره په دریاب کې به دې ډوب کړي د سخي د عبادت په وخت کې ټول به دې هلاک کړي او که دې غصې نه زه به دې ورسره وفات کړی وي خو چې هغه وخت کې دې وجلي نه دي نو اوس وخت کې دا یو سزا ده یو تنبیه ده نو د یو څو بېوقفو د عمل په وجه باندې مو ولې هلاکې موسی علیه السلام سوالونه وکړل موسی علیه السلام وی پوهېږم چې دا امتحان دی او د دې په ذریعه باندې بعضې ګمراه کېږي چې هغه د الله سره ناشکرۍ معامله کوي شکایت کوي او بعضو ته الله هدایت کوي الله سره یې وعده وکړه چې اویا کسان به کوه تور ته راولم نو د اویا انتخاب یې وکړو فلما اخذتهم الرجفتو پس هر کله چې ونیو دې لره زلزلې یا د سورت بقره د آیات مطابق تندر پر راغی دې مړ شو قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلکنا آیا ته موږ هلاکې بما فعل السفهاء منا په هغه کار باندې چې زموږ یو څو بې وقوفو کړی دی ان هي الا فتنتک نه ده دا واقعه مګر ستا د طرفه یو آزمایش دی تضل بها من تشاء ته په دې باندې ګمراه کې هغه څوک چې ستا خوښه شي او ته بهتر بخونکی یې د ټولو نه بهتر بخشش کوونکی ته یې واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه ولیکه زمونږ لپاره فی هذه الدنیا حسنه په دې دنیا کې خیر ښېګړه وفي الآخرة وفي آخرتهم زر دې چې زه به ولیکم دا خپل رحمت للذین هغه خلکو دپاره یتقون چې هغوی تقوا کوي پرهېزګاري کوي ویؤتون الزکات او زکات ورکوي والذین هم بآیاتنا یؤمنون او هغه خلک چې زموږ په آیاتونو باندې یقین کوي ایمان وروړي زمونږ د پیغمبر علیه السلام حالات په تورات کې په انجیل کې تمام آسماني کتابونو کې زمونږ د پیغمبر علیه السلام حالات صفتونه لیکلی شوي دي دې کې الرسول النبي الاميه رسول او نبی دوه لقبونو سره پیغمبر علیه السلام یاد شو او دریم صفت و سره امی ذکر کیږي نو د امی معنا انپړ چې لیکل لوستلې نه زده کړي د عربو خلک دي ته به امیین وي دا بې طالبه خلک وو د لیکلو لوستلو په دې کې عام رواج نه پیغمبر علیه السلام ته چې امي ویل شوی دی نو دا یو ښکلی صفت د اعلی صفت دی خو د عامو خلکو دپاره دا صفت د مدح نه دی بلکې عامو دپاره دا یو عیب دی د پیغمبر علیه السلام د پاره امی صفت اعلی صفت دی او متیانو د پاره صفت مدح نه دی عیب دی پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې پیدا شو او څلوېښت کاله عمر د نبوت نه مخکې عامو خلکو لیدلی دی چې د هیڅ یو استاد په مخ کې پیغمبر علیه السلام د زده کړې لپاره ناست نه دی خو ټیک څلوېښت کاله عمر چې پوره شو ناڅاپه د پیغمبر علیه السلام په زبان مبارک باندې کلام جاری شو داسې کلام چې تمامه دنیا دغی د مصر لوړو نه عاجز شو د قرآن د یو ورکوټي آیات د مصر لوړلو نه ټوله دنیا عاجزه شوله اوس په داسې حالاتو کې چې پیغمبر علیه السلام ته امي وویلی شي نو معلومیږي چې ده ته دا خبره د الله د طرف نه وشوله نو دا یو لوی شهادت دی که مخکې نه دې تعلیم یافته وې چانه لیکل لوستل زده کړی وې بیا به چا وې خو تعلیم یافته سړی دی چې ته یو زوړ کتاب په لاس ورغلی دی او د هغې نه بیان کوي نو چې څلوېښت کاله کې د چا استاد په مخ کې ناسته نه ده کړې چا نه لیکل لوستل نه دي زده کړی او د داسې امي په زبان مبارک یو بهترین کلام شروع شي چې ټوله دنیا د هغې د مصر راوړو نه عاجز وي نو دی د نبوت او د رسالت یو شهادت شو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو یهودی الک بیمارو پیغمبر علیه السلام تپوس له ورغلی دی دا ورکوټې الک چې نو د پیغمبر علیه السلام خدمت کوو نو چې دا هلک ناجوړه شو پیغمبر علیه السلام یې تپوس له ورغی نو پلار ورته سر ته د تورات تلاوت شروع کړی دی دې هلک ته پلار ناست دی او د تورات تلاوت ورته کوي پیغمبر علیه السلام ورته وویل یهودي ته چې قال قسم در کوم په هغه الله چې په موسی علیه السلام یې تورات نازل کړی دی په دې تورات کې زما حالات او صفات او زما د ظاهرېدو بیان شته یهودي انکار کوي نه نشته پکې نو دې زوی یې وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې غلطه وایي په تورات کې من ستا ذکر او ستا صفات مومو او زه شهادت کوم چې د الله نه غیر بل معبود نشته او ته د الله رسول یې وی پیغمبر علیه السلام مرګرو ته حکم وکړو چې اوس دا الک مسلمان دی او که دی وفات شو نو د ده ګور کفن وغیره مسلمانان به کوي پلار ته به نه حواله کوی نو د تورات د پیغمبر علیه السلام د صفتونو اقرار د الک او که يهودي و اقرار او که چې شته دی پلار یې انکار کو حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام په ذمه باندې د یو یهودي قرض و او راغی د پیغمبر علیه السلام نه هغه خپل قرض غوښته پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل دې وخت کې ما سره څه نشته ما له مهلت راکړه یهودي ډېر په سختۍ سره مطالبه وکړله او پیغمبر علیه السلام ته وایي تر هغې دې نه پرېږدم تر څو چې د قرض رانه خلاص کړي دي پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل وایي ستا اختیار دی زه به درسره ناست یم نو پیغمبر علیه السلام په دغه ځای ناست و ماسپښین مازدیګر ماښام او ماسخوتن لمونځ یې وکړ د یهودي د لاسه نه ځي او بله ورځ د سهار لمونځ یې هم وکړ صحابه کرام چې ورته ګوري نو ډېر خفه کېږي او غوسه کېږي او داسې پټ پټ د یهودي ته اشارې کوي یری یې چې پرېږده پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام پې پوه شو صحابه کرامو ته یې دا څه کړی نو هغوی ورته عرض کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ دا چېرته برداشت کولی شو چې یو یهودي دې تعقیب کړي پیغمبر علیه السلام وفرمایل زه خپل رب منع کړی ما د یو ذمي باندې د ظلم کولو نه او د یهودي کتل دا ارفي لیدل لیدل کتل اورېدل بله ورځ دا یهودي راغی وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله مسلمان شو او بیا وی ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم ما خپل نیم مال د الله په لار کې ورکړ قسم په الله ما چې دا څه وکړل د دې مقصد صرف امتحان و په تورات کې ستا صفتونه موږ لوستلي دي او دا تورات الفاظ داسې دي چې محمد د عبدالله زوی صلی الله علیه وسلم مکه کې به پیدا کېږي او هجرت به کوي مدینې منورې ته او پشان د حکومت وي نه به سخت مزاجي او نه به سخت خبرې کولو والی او نه به په بازارونو کې شور زوک کولو والی او نه به فحش او بې حیایې خبرو والی دا صفتونه نو ما تمام صفتونو امتحان کړی دی صحیح او دا یو چې ته خو سکېږې نه نرمي کې دا امتحان مې در باندې اوس وکړو ما در باندې سختي وکړو تا پې صبر وکړو او بیا شهادت د لا اله الا الله کړی دی وی نیم مال والا کوم ځای ته لګې ولګوه دا یهودي ډېر مالدار و د هغه نیم مال هم ډېر لوی دولت و نو د پیغمبر علیه السلام صفتونه تورات انجیل آسماني کتابونه په دې کې د پیغمبر علیه السلام صفتونه وو د پیغمبر علیه السلام صرف تابعداري کافي نه ده صرف تابعداري چې بس کومه خبرو کې او موږ وایو چې بس عمل به پکې کوو تابعدار یو بلکې د دې سره سره د پیغمبر علیه السلام ادب او احترام او ورسره محبت هم فرض دی د پیغمبر علیه السلام سره محبت فرض دی وعزروه ونصروه صرف اتباع مقصود نه لکه د حکومت خلک تابعداري کوي هر قسم حکومت چې وي نو عوام یې تابعداري کوي د یړې نه کوي نو دې ځای کې د پیغمبر علیه السلام هغه اتباع مقصود ده چې عظمت او محبت هم ورسره وي په زړه کې د پیغمبر علیه السلام سره محبت وي او د هغې د وجې دی په اتباع کولو باندې مجبور وي د پیغمبر سره د امتی مختلف تعلقات دي یو دا چې پیغمبر امیر او حاکم دی او امتی محکوم او رعیت دی او دریم تعلق دا دی چې رسول محبوب دی او ټول امت یې محب دی رسول دا د امتیانو محبوب او دا امتیان محبت کوونکي دي او بل دا چې پیغمبر علیه السلام سره کمالات علمی او کمالات عملی او اخلاقی دا, دا کمالات ورسره وي د دې کمالاتو په بنا باندې عظمت به په زړه کې امتي ساتي نو ټول امت په مقابله کې دا به ښکته او عاجز وي پیغمبر به پرې اعلی او بالا وي د پیغمبر علیه السلام هر یو شان او حیثیت درجې د کمال ته رسېدلی دی نو په امت باندې لازمه ده چې د هر یو شان حق ادا کړي بحیثیت رسول په ایمان وروړي بحیثیت امیر او حاکم د حکمونو تابعداري وکړي او بحیثیت محبوب ډېر ژور محبت دې ورسره وکړي او بحیثیت کمالات نبوت تعظیم او تکریم دې په ځای راوړي صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام د عظمت ډېر خیال ساتلی دی یو بل سره چې څنګه اواز کوي خبرې کوي نو داسې پیغمبر علیه السلام سره صحابه کرامو خبرې نه دي کړې او الله ورته حکم هم کړی دی صحابو ته لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا تاسو خپل منځ کې چې یو بل سره کومه بلنه او دعوت ورکوي اواز کوي دقه سي پیغمبر علیه السلام ته اواز ونه کوي صحابه کرام د هر وخت هر حال کې پیغمبر علیه السلام سره نږدې او شریک وو اوس په داسې حالاتو کې چې هر وخت په هر کار کې شریک وي احترام او تعظیم د دې خیال ساتل مشکل وي خو د صحابه کرامو عجیبه حال د دې دومره ډېر نږدېوالي باوجود ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام خدمت کې چې به عرض کو داسې خبرې به یې کولې لکه چې څوک پټه خبره چاته غوږ کې کوي دغسې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه وایي چې د پیغمبر علیه السلام سره محبت کې په دې ټوله دنیا کې ما سره پیغمبر علیه السلام نه زیات محبوب څوک نه و سره له دې حال مې دا و چې ما پیغمبر علیه السلام ته داسې پوره کتلي نه دي نه مې شو کتلی داسې مخامخ ما وی پیغمبر علیه السلام ته نه دي کتلی وی که ما نه څوک تپوس کړي چې پیغمبر علیه السلام څنګه و نو زه بیان نه شم کولی ځکه ما کتلي نه دي ورته او د ټولې دنیا نه راته زیات محبوب دی خو ادب او احترام دا دی چې په غړېدلو سترګو چا کتې نه شو انس رضی الله تعالی عنہ فرمای د صحابه کرامو په مجلس کې پیغمبر علیه السلام چې به تشریف راوړل وی ټولو به سترګې ښکته کړې وې او ناس به او صرف ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دوی به پیغمبر علیه السلام ته کتل او پیغمبر علیه السلام به دوی ته کتل او مسکې به شو تبسم به یې کوو عروه ابن مسعود د مکې خلکو د جاسوس په حیثیت باندې راولېږه چې د مسلمانانو حال معلوم کړي مدینې منورې ته راغی ده د صحابه کرامو حال لیدلی دی چې هر یو لکه دا پتنګ چې په شمه ورځي او ځان سوځوي دا صحابه کرام هر یو په پیغمبر علیه السلام باندې ځان قرباني کوي واپس چې لاړو نو خپل رپورټ پیش کوي وی ما د کسرا او د قیصر دربار لیدلی دی د نجاشي بادشاه دربار مې لیدلی دی خو کوم حال چې ما د پیغمبر علیه السلام د ملګرو لیدلی دا مې بل ځای کې لیدلی نه دی زما دا خیال دی چې د پیغمبر علیه السلام مقابله کې تاسو نشئ کامیابېدی مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ حدیث مبارک بیانوي چې کله و پیغمبر علیه السلام کور کې تشریف فرماو صحابه کرام چې د کوره بار ولاړي او اواز کوي چې لږ روزه دی بې ادبي ګڼله او که ورده بولي نو په زوره زوره نه بلکې په لوک باندې به یې داسې په مزه مزه تک تک وکړل یې شور ونه شي د پیغمبر علیه السلام د وفات نه وروسته صحابه کرام او تابعین د دوی طریقه دا وه چې په مسجد نبوي کې په اوچت اواز باندې به خبرې نه کولې بلکې وعظ او نصیحت به په اوجت آواز باندې نه کوو دا ادب به صحابه کرام او تابعین دی به کول چې د پیغمبر علیه السلام روزه مبارک کړي خو په زوره خبرې به یې نه کولې اوس هم مسجد نبوي چې په هغې کې تقریبا نهه لس لاکه خلک په یو ځای ودرېږي او مونځ کوي بغیر د لوډسپیکره دا اواز نه رسېږي نو د پیغمبر علیه السلام زوړ جماعت چې کوم دی د پیغمبر علیه السلام زمانه کې کم مسجد نبوي حق عیسی کې لوډ سپیکر کمزورې وي مدم آواز او نور ډېر چاپېره ټول مسجد نبوي او د مسجد نبوي نه بار لوډ سپیکر کېږي دي ادب خیال ساتي روضې مبارکې سره جوخت لوډ سپیکر په زوره نه لګېږي او نورو ځایونو کې لوډ سپیکر به په زوره وي نو په جون باندې هم او د وفات نه وروسته هم د پیغمبر علیه السلام ادب او احترام په امت باندې فرض دی یو مطلب دا دی چې مکې مکرمې ته ام القرا وایي ام القرا د تمامو ښارونو اصل الله چې ځمکه پیدا کوله نو اول د مکې ځمکه پیدا کړې ده رسته د نورې دنیا ځمکه د دې ټولو ځمکو لپاره د مکې ځمکه اصل شو په دې ته ام القرا وایي او پیغمبر علیه السلام د مکې دی نو مکین ورته وایي او امي ورته په دې نسبت وایي چې د ام القرا اوسېدونکی دی ام القرا د پیدایش دی او د زلمي کېدو پورې همدغه وطن نو ځکه ورته امي وایي یامرهم بالمعروف دا پیغمبر علیه السلام امر کوي دي ته حکم کوي دي ته بالمعروف د نیکۍ وینهاهم عن المنکر او من کوي دي لرا د بدې د کارونو نه ويحل لهم الطيبات او حلالي لدي لپاره الطيبات پاکي لسيزنا ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم او لري کوي د دوی نه اسرهم بوجونه د دوی والاغلال او قیدونه او کړی التي كانت عليهم چې په دوی لازمو یهودو باندې سخت سخت حکمونه لازمو د خوراک په څیزونو کې د دوی د شرارت د وجې نه تنشیا راغلی وه فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم ډېر پاکیزه څیزونه په دوی باندې د شرارت د وجې منع کړی شي نو پیغمبر علیه السلام د الله په حکم د هغې د حلالوالي حکم کړی دی نو پیغمبر علیه السلام پاکیزین څیزونه حلال کړل او کوم چې خبایث دي خبیثه څیزونه دي پلیت هغه په حرام کړل لکه د خنزیر غوښه یا ګنده خبرې یا سود وغیره دې خلکو ځان ته حلال کړو پیغمبر علیه السلام په حرام کړو ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي او دې لپاره چې دا پیغمبر علیه السلام لري کې د دینه اسرهم بوجنه د دوی یعنی سخت احکام والاغلال او قیدونه د دوی التي كانت عليهم هغه چې په دې يهودو باندې وو فالذين آمنوا به پس هغه خلک چې ایمان وروړي په پیغمبر علیه السلام وعزروه او مرګرتیا یې کوي ونصروه امداد هم ورسره کوي واتبعوا النور الذي انزل معه او تابعداري کوي د هغې نور او د رڼا انزل معه چې پیغمبر علیه السلام سره نازل شوی د قرآن واتبعوا النور الذي او دې تابعداري کوي د هغې نور انزل معه چې پیغمبر علیه السلام سره نازل شوي دي نور نه مراد وحی ده نو که وحی جلی وي او که وحی خفي وي که قرآن وي که حدیث وي دواړه اولئک هم المفلحون همدا کسان مفلحون کامیاب دي